غاسلین ته امام میزه په پښې دي په میزه باندې ماس حوالی دو او مقتدیونه کنه پښې منزلی دي دا د امام امامت و ته صحیح ده کنه د غاسلین ته یو په بل نه زراوار نه ده د امام چې د اوداس موت شي د پښې ته کنه پلیتی نه ورسی به د سی پښې ته نه ورسی هغه میزا یې منې کوي او کیما چې پوسه په میزا لګولې دو اپ ماسه سره شو نه لکه څنګه چې د غاسلین پښې میزلې دی په دوسه شه او پوکې شوې دي درنګ د امام پښه کنه پوکې دي په به د سی سره پښې ته به کنه ورګړې نه به د سی میزه منې کوي چې کله هغه داس کو کنه په میزه باندې کیما ما سوي هغه میزه نه پلیتی هغه لري کو خو د مجبورۍ د وجه نه سره د بودسۍ لمزوې ته جیز ده مع قیامي حقیقتا بودسۍ نه ده متبر شوې ختم کېدل یې شرعن سره د وجود د بودسۍ نه حقیقتا حقیقتا به موجوده ده به چې اوداسې وکړلو که نه په دې غو د سره به څرنګه ویل شي چې دې به د سي ختم شول دا پوکا شول دې لیکنه وینې وینې به یړي دا غلبي چې راو کېږي کنه ا د ه ک م ل و ل م س پ د ن و س پ س س ي د ه بلا ك ر ه ت ا وقال محمد رحمه الله يجوز امام محمد صاحب چې دا دی ویلوډ سره په نوس پسې مين نه صحیح کړي وهو القياس او دا کې دا قياس دا قياس دا تقاضا ده لقوت حال القائم د وجه د قوت حال قائم ده قيام دا رکن دا پر مزشه فرض ده د امام کنه په دې رکن باندې قدره ده هغه کنه ویلوړای کو نه مقتدي او امام کنه د رکن نه خالی ده په لوري مزه شي کوي په لوستي باندې کو نه مقتدي اقوا حالن شو په امام نه ونحن ترکناه بالنص مش پرش لو کنه د عدم جواز په حدیث سره به پرش لو کنه ان کنه خلاف حدیث سره ولا ده وهو انس هغه چې ماروي عن النبي صلی الله عليه وسلم صلى آخر صلاته قائدا والقوم خلفه قياما انس هغه دا چې روا شو چې نبی سم میز کړو کنه خلیل میز خپل قائدا په لوسې باندې والقوم خلفه قياما او قوم د ورسې کنه اپ ویلوړي باندې مدینه کړه نبی اسلام کنه درې ورځې یا پنځه ورځې په بیماري شو کنه جماعت نه پټ کنه غایب شو د جماعت اندر ولا درې ورځې یا پنځه ورځې بخاری چې درې ورځې ده مسلم چې دا پنځه ورځې ده شپږم په ورځ باندې مرض سخت شو ماشوم باندې که نه شپږم په ورځ باندې سبو جبادو جیبې په ځان دروته اول دویام ادریم په ورځ باندې وفات شو مشپشم ده مخشه مخشه نه چې دا شپږم ورځ مېره و هغه دریم ورځ مېره د کسره ورځ مېره به پنځه ورځې شوه او که پیرا پیرا ورځ مېره د پیرا پیر ذکر خو جماد او اول د دویام ده دا غدرې یو ذکر نه نه دا وتله جماعت ته خو په دا شکل درې مزه ته وتله ده یو مختتان ته وتله ده یو سبول مته وتله یو مشفشین ته وتله ده هغه سبو ته دریم په لمده وتله ده کنه دریم په چې کومه وفات کدو پاور باندې کنه بیا وتله ده لشي سیرات لک شو ده او جماعت ته لوټ شوی ده که نه بیا په ورځ باندې که نه هغه لمونځ زده کړی ده په نوس یې باندې کړی ده چې ګدای نه شوی په نوس یې کړی ده او ابو که صدیق به که نه هغه به یې تقدیري نه کړ که نه ادا اوس ټیټ و وایي به تقدیر نه کړ خلک به دکه تقدیر نه اورېدل بیا پاپه سوي چې ګدل ټیټېدله نبی سم میز کړه کنه اخرین میز په نوستې باندې چې هغه سبول میز ده کنه ولکو مخالفو قیامن او کو به دور سه کنه هغه ویلوړ وی بیا کنه قاعده ده کنه چې یو خذ بالاخره فالاخره کنه ان به سم په اخري اخري عمل باندې کنه په باندې به عمل کړي ځکه چې دا نه نه پر نفسخ شو اې دې کنه چې ته کنه خلاف شوی لکه نبی سم یو رې کنه بیمور و وس په تریلا و کنه دا فایل کې کنه خوځو او خطلی و د سبه کرام پښتنه ته راغلی وی کنه بیا نبی سم په دا په ویړو کنه بیا په څه ودرېدل کنه بیا ورته ویل کنه دی په ویړو کنه چې امام چې نوش په نوسې کو به توسا په نوسې باندې کیسه چې کله امام تکبیر کو به توسا تکبیر وسه چې کله امام رکوع کو به رکوع کیسه امام چې کله سجدا کو به سجدا کړه چې امام په نوسې باندې کو به توسا په نوسې باندې کیسه دا هغه مخته کیسه وکنه او دا خلیل میزا کنه چې دا نبی سه په نوسې باندې کو کومې په ویړو ده نه یو خذ بالاخره فی الاخره کنه په شرط خو یو برابر دی کنه خو بل دغه چې مقتدی نو ستا کنه په لوسه کدیره دا و امام کنه په لوسین دا کدیره و دا نو سای معتبر ده لعل کو دا معتبر نه دا نو سای معتبر ده ځکه چې یو سای چې په لوسه مسکشي به په پریتی منځه وکیږي د فیوز به د قوت او په دې سره کنه قوت ثابت شو چې مقتدی اقوا خالد د په امام نه ولا يصلي الذي يركه ويجد خلف المؤمن ميز بلکو هغه سره چې رکوع کو سیدا کو ورسې په شرکوین کې پسه امام به مور د په شرابو د ميز کو کنه رکوع سیدا نو کو او مقتدی کنه رکوع کو سیدا کو کنه کپلوسی وی کنه کپلوړي وی کنه بیا دې کې مقتدی په دې امام پسې مين نه صحیح کړي لئن حال مقتدی اقوا حال مقتدی کنه اقوا ده رکوع سیدا ارکان دی په دې قدر ده او امام کنه په یو کوسي دنده کې د هغه اړې پر اشراک وه وفي خلاف ظفر رحم الله په دې شي خلاف ته مظفر صاحب اوی چې دا راو کېږي دا وی کچې اشاره خو دا بعض رکو ده دا رکو ته چې اشاره کو دا غره بعض رکو ده نیمه رکو یې وکړه یا دا سجدا ته کچې د اشاره په کو دا بعض سجدا ده ولا يسلم مفترض خلف المتنفل مز بلو کو کنه فرض کوین کا اوسه پنا پلی کوین پیبسه فرضه و د بل نفل د مطلق المنځ ده کنه ای فرض وسط نشته د امام په منځ شي کنه د امام داسه لکه چې امام مين نکو مقتدي مين کو کنه او ته په امام په سویلو دی ولای مين نکو وسط فرضیت معدوم ده په حق امام شي هغه فرض نکو فلا تحقل بنا المعدوم بنا په معدوم باندې صحیح کیږي یو تعمیر چې کړي یو کړه کټا جوړوي کنه بیا بنیاد به نه جوړوي کړه بنیاد نه وی کنه داسې کې ټام نه جوړوي دیوار نه جوړوي بنیاد به کړه په بنیاد به پوسه جوړوي نو ته بنیاد نشته کنه یې مقتدی مزه پر بنیاد نشته ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا اخره ولم يكن ميزه هغه څه کې چې هغه یو پرس کو ورته هغه چا پس هغه بل پرس کو دواړه کنه فرض کو کنه خو هغه فرض سره متخذ مختلف دي مثلا اقتداء دغه شرکت ته و موافقه الموافقت ته شرکت ته په افعال شي که چې کوم افعال او اعمال امام کو ابه تا کې که نه موافقت ته په اعمال شي که چې کوم افعال و که نه امام کو ابه تا کې فلا بد من اتحاد به خسر اتحاد نه آج دې پرین مشپشین مس کو او ته دې نن مشپشین مس پسې کې که نه نوم خو سره یو ده چې هغه بشپشین دا بشپشین ده که نه خو دا مختلف دي که نه نه که نه او ته په ده پسې نیات تړې که چې نیات مو کو په دې امام پسې که نه لمینځو سره ګډوې ته نه سره ګډوې هغه ګوښه لمینځ ده ګوښه پر ده ده ګوښه پر ده اګنا خو شرکت ته ویل شي دوته خو شرکت نه رسي دوته خو کنه مخالفت ده د اقتدار پر بدیل د اتحاد نه که چې لمینځ سره یو وي د امام او د مقتل لمینځ سره یو وي د میرا جایز بلی خو د کاری اقتدا په امی پسې جایز نه بلی میرا کنه هي په کنه هي پوک سړي په معذور پسې په کنه په پسې می جایز بلی ا متیمم هم متوی میرا جایز بلی کنه د مسې په خاطر پسې میرا جایز بلی د شرکوین کی کنه مقتدی په پرکوسی دا کو امام کړه په شراب د کو دا جایز بلی ورګډول نه دي ا د پر باندې اقتدا کنه دغه ادا د کړل د مزي په طریقه د موافقت باندې ا د پر باندې اقتدا دغه شایده دا مقتدی چې په ما په سیاست طریقه نه چې زما وته رکو تاسو چې کله تر کله تر رکو تاسو و د رنګ وته به زه رکو نه چې ګرځي چې کله تار چې ګرځي کنه سجدا به زاکو چې تکړه سجدا ته زبال سره سو تکړه دوی مرکه ته چې ګرځي زبال چې ګرځي نه را کنه هر چا خپل خپل دو کنه مقتدی خپل مين باندې لګیا ده امام په خپل مين باندې لګیا ده ادا په نوم باندې خلی یې کنه یاد کړو کدا مطلب ده کنه چې په افعال شی موافقت په هغه ټیم شی موافقت سره کنه چې کله ته کنه قیام کې زبا قیام کو چې ته کنه رکوع کې زبا رکوع سره کو چې کله سجدا کې سجدا کې کنه امیش په نوم باندې کنه خالی دغه موافقت نه په افعال شی کنه چې په باز مناشه په هغه وخت شی کنه پچار شي مفسر کی بلکې کنه د امام بز متضمنه د منظور مقتدی لره کنه تضمن اصلا پشه وعندنا معنی تضمن مراد ځکه هدا په باندې کنه مکتب خپل قرات ویي امام خپل اقوال الحمد لله خپل الحمد ویي کنه امیس په دې معنا د تضمن په شمل حوز دو اقتدا شه خلیدانه کنه چکرې ورچولې دو کنه لکه یو ګاډه په بل ګاډه پر وتړې کنه دا کې سم به وینده نه مکه بالکل په شکړه ده کنه هغه امام دې معتدل مې دې په شوکو کنه معنا ته زمون کنه په شمل خوزه دوه د امام مې ځکه عام مشتمل ده د مکتب المذهب باندې بیا په دې څه کنه دا ټول په شپ په شپ چار دي کنه ته زمون ته کده را شي کا چې د امام مې مقتدی غوندې وی ده امام مکتب المذهب کم زیرا نه وی کنه چې څه شرط په شور کوي پاوې شي پاشه شرط موجود وي کنه اے کنه صاحب داستا وې دی او داس نشتا یو د سر مسکو هغه رکوع سیدا کو دا رکوع سیدا نکو ا کرات ویلا چې دا وی کرات نشي ویلا بدا هو کنه امام مې نشي متضمن کړل مفتی زره کنه چې متضمن کېږي کنه اخو یا مثل وی کنه یا کوا حالت ادلا ته متضمن کېږي امیش په دې منات زمون په شمل خوځه ده ځکه چې حاجات په حق ته مترفل شي اصل مزت ده چې امام نه کنه میس کو هکه نه پلوي یا کپګره په دره زیتای وي او د اصل صورت موجود ده په حق امام شیب الکساوه جدي و سبا موجود ده د بنا متحق را شول کنه بنا په معدوم په سر دي بلکې بنا په موجود باندې وروله اتحاد روغلو کنه اصل صلات شتا دی امام اصل مستا او دا وی نقل دی کنه او اصل مزه هغه اصل مستا پښه موجود ده کنه بالکل پښه سره گاډ شو ومن اقتدى بامام ثم علم ان امامه محدث دا خبره دوست رسول الله چې سویره کته نیات په سو تړي په نه پرې کنه هر شپه زون ته زون ترمیز ده په نه پرې په هر رکعت فکرات فرض ده و امام هو چې کله هغه فرض کو په دوه رکعت شو قرات په دوه نی فرض په شو قرات نشته دا کې به سره کې کنه بیا د امام مز متضمن کې دی مزه کړه ا متنفل را چې په متنفل چې هغه دوه رکعت کو اخري دوه رکعت اذن ته مز او قرات په شفا و د په شو قرات نشته ا دې پر دا جواب دا چې کنه متنفل چې په امام په سنت تړي بدا کنه د امام مز چې هغه فرض ده کنه ا سره به دای متحد شي او دې حکم دای ونسي کنه د مقتدی غا د دوه رکعاته د کنه قرات نه خلوص ول کنه ځکه قرات نشته ومن اکتا بی امام چاچه پا امام پس لیاتو تڑلو ثم علم ان امام محدث دنا بعد فاتا ولگی دا ثم علم ان امامه محدث فاتا وای چې امام محدث ته به اودس ده اعاده مقتدی به د غلمین ارو ګرځوي فاتا څنګه ولګدا چې یا خو دوی کسې شهیدونه کړ شهادت وکړو چې امام کنه اودس نو او یا په خپل امام کنه خبر ورکړو او فاسق فجر سره یې وکنه عادل غو سره یې وکنه امام پاتا ورکړ چې مخ اودس نو به په خلک باندې کنه وجوبن اعاده چې ودا ګرځوي او کچره فاسق نه منه فجر سره یې و دې خبره نه چلېږي کنه به به نرګل دی لکول اسلام من اما قوم من چاچه مات کو قوم تا ثم زهرا دینا بعد پتہ ولګی دا په شهادت نو ثابت شلا یا امام کنه عادل وو کنه پاتې ورکلا ثم زر انه كان محدثا چې امام به وداسه دا یا په جنوب شد عاد صلاته عادو امام خپل منځ وګرځوي او کنه کوم خپل منځ وګرځوي وفي خلاف شتير عمله په دې شی مصیبه خلاف ته چې نه کوم د درګ سوي بنا علا ما تقدم دا خلاف بنا نه پیګه وصل بده چې اسمو تیر شو کنه اې ده په نن بده هو کنه مقتدی خپل مس کو امام حضور ته خپل مس کو کنه سره تړلې خو نه دي کنه مقتدی زو ته میزه اقدا وکنه خالی موافقت ته په فعال شي شرکت خو نه ده نه امام چې مو څوک نه ا دې مکتب په موضوع په اثر نه تلی کنه د بل ټیم چې په کا ټیم شي به سره چې کېدو ټی شو کنه د فرض دوت دوت لګیا ده ونحن نعتبر ما نتزمنه مير متبروي منا د تزمن مير چې دا د امام مير متزمن ده او مشتمل ده او کفيل ده کنه الموضوع مقتدي ده نه بالکل سره کنه په زم ده چې هغه کنه موت شو کنه موتیال سره موت شو وذلك في الجواب الفساد و دا تضمون په خو په جواز فضل ده الامام مزامن ده امام زمين ده دا مطلب نو که چې امام ترمذي کو تاسو نه خلاصي تا دا مطلب ده کنه چې امام به سره وکړي تاسو به راوي چې امام به پوتې تاسو به سره موتېږي و اذا صلى امي بقوم يقرؤون وبقوم اميين فصلات فاصله من النبي خليفه رحمه الله سبا چې مس کو یو امي سره یو کوم تا چا کنه کرات ویل شي د امام هو کنه امید ده هو قرات نه پروته ده قرات نشي ویلا دغه د صحیح شي معذور ده او درګ هغه مقتدیون چې قرات نشي ویلا آیا دغه دي اقوا خلک نشول هغه دا صحیح شو د کاریونه د صحیح دي وکاله يرون وی چې صلات الامام ومن لم يقرا تابتل د امام بيزه و دغه چا چې قرات نشي ویلا هغه پیرا ده لانه معذور ده چې دای معذور ده قرات نه پروته ده قرات نشي ویلا وله امام ابو حنیفه صاحب چې دا دوته ټول صحیح کړي ان امام ترکا فضل کرات مال قدرت علیها امام چې دا کنه امید ده او دای مخ شکېږي کنه خالی خو ویلور دا چې ګړي ټیټي د پرېش فرض کرات یې پرېش سره د قدرت نه پدې باندې په کډیره ده د فرض کرات پرېش وکنه الحمدلله ولا ویره شو د 13 نکړه صاحب ته پدې باندې فتوف سراتو ا د و ج ن د ل من موت شو وهذا ودا سبيت او چي په قرات کديره ده سرن کديره ده دای خو می مش پر کا چې امیده وچل انه لو اقتدا بالقاری کده په قری په سنیات تړنا وای د دې کا کریون دی په د پس ویلوړ دی کنه دای در پس شوی کنه پاپ سره دې مخ کړه وای چې تم مخته شې چې یو لبیس کې تر ته مخته شې کنه تو خدا بر الحمد کوله والا زاد وکړه می خو دی الحمد کوله زاد کده اقتدا کې په قری په سه بخلاف تلك المسنة په خلاف تيغه مسره نه هذه لندغړي ولا هذه كا امام چا جمعه وغسي اكا بخش شيا ولا لغرا په سمود لري د امام جمعه د مفتي جمعه نه غزري کنه مفتي صلى الله عليه وسلم کنه په خلاف تيغه مسره نه ومصالح هيګه په شان نه مصالح لأن موجودة في حق الإمام لا يكون موجود في حق المبتدئ موجود په حق ته امام شي هغه نه موجود په حق ته مبتدي شي یو سړی په شراب باندې مسکو او دا مقتدی دی هغه په شراب پسې کو کنه و امام کنه هغه ابل مقتدی هغه ریګ ده رکو سیدا کو دی کنه صحیح کیږي در صحیح کیږي کنه ځکه چې دوی ته کنه کایګه امام مختصیا چې ریګ ده چې رکو سیدا باندې ریګ هغه مختصی کنه او دا غ بیمور امام متوسط شي کنه بیا د کو نه غای شراب ولې مزه کنه د امام پر رکوع سیدا د رکوع سیدا نه ګرځي چې کنه نه په دې شي کنه صحیح کېږي خو په دې کې نه صحیح کېږي ځکه چې د امام قرات د قرات جوړيږي لأن موجودة في حق الإمام لا يكون موجود في حق الموتدي ا ج م ع ك ن ا د ي ك ر ا ت ما سوا ج م ع ك س ا يا إ ش ر ا ك س ا كنا يا وداس كسا موجود بحق امام شاغ موجود بحق مقتدي في نبي ولو كان يسلي امي وحده كثير امي غسل مسكرو والكاري وحده كاري زنتا غسل مسكرو جاز دا سيكيري دي امين مزا سيكيري هو صحيح دا خبر سيدو يوي علامات احتراز ده كنا چې دوی ته دا نشي صحیح کنه دا یو کاری رو غلا دا جماعت تک نه او دا میس کو دا کاری کنه خدا غو بي دا کنه ورشي په کاری په دنیا ته وتړي کنه په دې پسې دا ودرېږي که نه انا جوړه کړه الحمد کو ولای بدل کړه په قرات باندې بل میزو کو کنه دا یو تر میز ویل کو ویچ لانه لم يظهر منهما رابط في جماعته سړی کړه چې او بي چې دا قرات باندې کډیر نه په دې مو دنه واجب چې دا په کړیره پسې ګرځي دا په مو واجب نه کړي چې په کړیره سره ګرځي په کړیره پسې میز کو کنه نشو زهره دیوال نه کنه مینا په جامع شه جامع مده شه نشو جوات ای دیوال نه کنه ربط نشو جوات په جامع مده شه کنه دا چې زون تلمیس کو هدا شوق نشته د جامع مده کنه و نه په دا باندې وجب چې ته کنه چې تا وی کنه کاری وړه پاپس میس کاته کنه په خپل کرات شه ویلا په خلا ته وال سرت نه چې ته میس کې کنه امام کېږي کنه خلک ته میس کې امام کېږي یو چې ته جامع شوق تا به دای کریم موجود ده کنه به آ کاری پسې به تخا کنه پا پسې به ودرېږه به د مين نه صحیح کړي هو دا ویل کنه په جامه دی کو نه جامه رغبت کې شته نه د جامه شوق کې شته نه به دا په دې واجب ده نه چې کنه هم حتی په جامه مې کا په کار په کاری پسې ودرېږه فإن كان عليه مامو في الأوليين ثم قدم في الأخرين أمير فاستدل صلاتهم كثيرا كان كراتو الإمام بوالد ركعتشه كري إمامه کرات په وزر کته شولو د اخرید ورکاته چې پاشه کرات کې لښته پشه به وداسه شو سو بکد بل فر اوبین بیا یو کړه اوبی یک په د مخ سره وسه رکته شي کنه آی کنه مخ شو کو خای پای کړو چا کنه چې ته یو آیات ته یو دل نه ټول له منځه موت شول یګه امام عمر می خو چې مخ ته شو دا قومي او د مختیر مدینه په سموت شول وهي سلمين د کرات نه خالي کړي دا غره کتینا د کرات نه خالي د مر خبره دو چې په واز د کتې کرات ویل شو وي بیا په دې ورسره کتې د امام خالي کا چې په دې کرات کا ډیر ده دا کافي دو فلا تحل کراته نه خالي کړي کرات نه کنه یو رکعت کرات نه خالي کړي اما تحقیقا یا به کنه حقیقتا کرات په شور شي کا په واز د کتې او تقدیرن یا به تقدیرن وی کا چې د امام صلاحیت ته او قابلیت ته د قرات ولا تقدیره فی حق الامی دو ته تحقیقا خو قرات نشته خو تقدیره څه چې نشته تقدیر په حق ته وي شي کنه چې بيجي پارس کې کچ ګویا کنه کله کچ قرات ته وي ځکه چې ته په قرات باندې قدیره یې لئن هدا بل عالیت ځکه چې په دې عالیت ته ممات نشته وکذا لهذا لو قدم في التشهد د هرنګ کنه په دې بنا باندې کچره په تحیات سه مخ شو کنه په نصیب باندې هغه مخ شو کښنه سو دته کراتینه سره په نصیب شو کنه هغه چې کوم رکعت شي کنه کراته خو پیرا شو د امام بلا ده او دته خو نصیب و مقادو کنه هو چون کې امید امید پر کنه د امامت صلاحیت نشته چا کړی پر امام قبل شي دغه دنه دې وجه نه کنه بیا ټول مدینه موتسل